دا یو ونه ده چې څوک درخت ورته وایي څوک ونه نو د دغې ونې یو بنیاد ده او یو څو یې شاخونه دي او دا بنیاد هم کفر ده او دا څاخونه هم کفر دي ځکه چې د حنفیت بنیاد بیخ او اصل یې دا له اکثریت جوړ دي ځکه چې د حنفیت په څلورمه صدۍ کښې د کمې صدۍ بدوالی چې د رسول الله په ژبه بیان شوی ده په دغه وخت کښې د خلکو په خپله خواهشاتي غوښتنه جوړ شوی ده لکه جمهوریت چې په دې وخت کې خور شو، جوړ شوی او په خلکو کې منتشر شوی. همدارنګه لکه ویني لکه څنګه چې د جمهوریت کفر ده همدارنګه دغه حنفیت همدارنګه خورا خور شوی ده او په دې حنفیت باندې او خلک یې خالص د اکثریت له وجهې تابعداري کوي چی نسبت یې و څلوېښتو کسانو ته کیږي چی دا څلوېښتو کسانو جوړ کړی ده او خالص له دې وجې یې تعبیداري کیږي چی زما پلار او نیکه او خاندان او ملایان دا ټول حنفیان دي او د دې حنفي مذهب فیروان دي نو زه دا لاره هیڅکله نه فریدم. او د دې په مقابل کې د قرآن او حدیث عقیدې ته وایي العیاذ بالله چې دا نوی دین ده او د شیطانت عقیده ده دا موږ نشو قبلولای نو د اکثریت تعبیداری کول د قرآن او حدیث تعبیداری پرېښودل دا کفر ده په دې سره سړی کافر کیږي نو د حنفیت بنیاد یعنی اصل او بیخ دا کفر ده یعنی لکه د عنکبوت کور د الله تعالی پر حرام کړل شوو شیانو بنا ده پر اکثریت او پر تپ او پر ابتراق پر تفرقو بنا ده چې امت پر ټکړو پکې ویشل سوی ده ځکه چې الله رب العالمین وایي وان تطع اکثر من فی الارض یدلک عن سبیل الله ای پیغمبره که ته د اکثریت تعبیداري وکې او د حق تعبیداری ونه کې نو وابړوي تا د الله له لارې او د حنفیت شاخونه چې کوم دي دا خو ډیر دي خو هغه مهم لوی شاخونه دا درې دي فنجپیریان دیوبندیان بلرویان وغیره نور واړه شاخونه خو ډیر دي پکې لکه موږ چې درته وویل نو د دې حنفیت اول اصلي بچان چې کوم دي دا د فنجفریان دي چې هلته په یوه طرف کې سم ښه کلک مرتد دي بل طرف کې د اسلام په جامه ننه وتلي دي دا خلک چې دي په دوی کې په دوی کې افراط هم شته تفریط هم شته افراط یې هم کړی ده تفریط یې هم کړی ده افراط د یهودو مرض ده او خصلت یې ده او تفريط د نصاراو مرض او خصلت ده، دا دواړه په دې ډلې کې سته، په دې پنج پيريانو کښې د د مثال په ډول ستاسو د سر خلاصولو لپاره دا يو خبر درته کوم، لکه مثال کوم چې د مذهب په خوا کې دوی دي چې موږ د ابو حنيفه په مذهب يو نو دا د مذهب پر خبره دوی ډېر ټينګ مضبوط ولاړ دي، العیاذ بالله ابو حنیفه ته یو قسم ته د پیغمبرۍ درجه ورکړې ده او د قبرو او دمونو او تعویذونو او د توسل و استو په باب کې په باره کې بیا دوی په افراد کې واقع سوي دي د مذهب په خوا کې په تفرید کې په دغه خوا کې افراد کې دي واقع سوي دي د مثال په ډول ستاسو د سره د خلاصولو دپاره یو واقعه یو فنجفری د ماته وایي چې دا دمونه شرک دي یعنی دمونه را یاد کو تعویزونه نه تعویزونه خو را زړول په غاړه باندې تعویز کول دا نسته او ځکه چې د الله رسول من تعلق تمیمتن فقد اشرک چا چې یو شی په غاړه کوي د شرک وکړي دا رنګه بندونه اچول وغیره دا نه صرف دمونه را یاد کو دمونه وای دا شرک ده نو ما ورته وویل چې دا د مو دا تعویزونه خو صحیح دي دا خو په غاړه کول شرک ده وغیره دغه رنګه نور شانو ته بې طریقې ورتلل مثال نو هغه خو صحیح خبره ده او دغه کم د منه سې دي دا خو په حدیث کښې راغلي دي یو څو حدیثونه مې ورته وویل چې د دې په باره کښې خو حدیثونه راغلي دي نو دغه کتاب نوم مې هم ورواخستلی حدیثونه چې پکښې وو نو دی وایي دا هسې دغه مولوي کې ملا کې لیکلي دي که نه ستا نه په اصل کې یعنې د په توسل هم دی ښه نه پوهېږي مطلق توسل دی دغه بولي کفر بولي شرک بولي په دې باندې دوی نه پوهېږي چې په توسل کې په وایستو کې یوه شرعي ده یوه شرکي ده نه دوی سره ګډې کړي دي خو په دې خوا کې دی ډېر په افراد کې واقع دي د قبرو په خوا کې داسې زر زر ټاپې لګوي چې داسې بیخي سخت زر ټاپې لګوي او دا کم د مذهب د ابا حنیفه په طرف کې بیا کم دوی دي په دغه خوا کې بیا دوی سم په تفرید کې واقع سوي دي لکه نصاره د مثال په ډول بل وخت بیا د غم لا ده دا پر قبر سي دومره ټینګو دا دمنه سي شرک بلل یو عام کس ته هغه تعالی رب العالمین توفیق د قرآن او د حدیث د عقیدې ورکړي نو هغه د قرآن او حدیث عقیدې ته راواوښتلی نو لمونځ کوي په لمانځه کې امین په زوره وویلو نو دغه ملا د هغه دمونه چې شرک بلل ده ته دومره غوسه ورله سم غوسه شوی وایي له امي کس څخه له خپل مذهبه اوښتل دا ده ته نه دي جایز سم غوسه شو ښکنځلو ته ورسېدی نو دا خبره ده داسې په افراد دا مې د مثال په ډول یو واقعه درته بیان که دغه رنګه سل واقعې نورې راواخله یو وخت موږ یو علاقې ته تللي وو چې هلته موږ دعوت چلولو د والي په اجازه باندې یو علاقې ته لاړو نو موږ یو څو کسان یو نو دا یو څو کسان چې دي دوی دا بیا بنچفریان حضرات دي نو دا وتا د چلوو نو دا خلکو څخه ما پوښتنه وکړه چې دا تاسو دا خبره کوئ چې موږ د امام صاحب په مذهب یو دا مذهب چې کوم وس دا د امام صاحب دا څوک ده پیغمبر ده نبی ده ولی ده چی شی ده هغه ویل چا بول پیغمبر ده چا بول نبی ده او کم دای سړی به پیدا کېدی چې ول موږ نه یو خبر دا رنګه خلک کم پیدا کېدو نو بیا ما ورته وویل چې دا یو ملا د ملایانو ده یو څه خدمت یې دین ته کړی ده نور یو شی نسته داسې ملا ده لکه دلته څنګه د عامو علماو ملایان دي هغو راسره ومنله ول همداسې خبره ده موږ خو نه خبر لکه بعضو منله وینې په دې کې د خپل ملګري چې کوم زما دي د فنچفریان دو ته سمه غوسه ورتلله چې ته ولې ووایې چې دا یو ملا د ملایانو ده یعنې مجتهد ګواکې ورته وایه نو ما ورته ویل دا خلکو ته چې اوس ووایه چې دا مجتهد ده هغه خو په مجتهد نه پیږي هغه خو وایي چې دا مجتهد به هغه ښه غټ پیغمبر ده نو د خلک اوس په مجتهد څه پیږي دی مجتهد ده ورته ووایه په دې کې خو څه مشکل نسته چې ورته وایه دا یو ملا دی یو عالم ده خلاصه سوله چې د خلکو په زړه کې د دا قدر د ملا و درجې ته راورسېږي د پیغمبر له درجې راکښته کړي نو د خلکو خو اوس د پیغمبرۍ درجه ورکړې ده خلک په مذاهبو پسې کوي نور سر نه ورخلاصوي چې خلکو دا یو ملا د ملایانو د نور یو څه مشکل نشته نو دا پنځپیریانو دی اوس د اسلام دعوت چلاوي په خپل په ټکه اسلام نسته کې په خپل تعصب پکښې ده لکه يهود د تعصب ډک دي او دی بیا ته نو دا ته دا دلته بیا دی دا اسلام په دغه کې واقع دي په تفرید کې واقع سوي دي نو دا له داسې مرض ډک خلک دي لا اله الا هؤلاء ولا اله الا هؤلاء نه د دیوبندیانو طرف ته سو نه د مسلمانانو طرف ته سو مذبذبین بین ذالک په دا منځ کې متردد دي شکمن ګرځي او په دنیا کې هم الحمدلله ښه ذلیله دي اخرت به هم دغه ذلیله وي که الله رب العالمین ته توبه ونه ایسته له دغه ضلالت ته دا خلک نشي خلاصېدلی دا ذلیلان د رسۍ منځ نیولی ده نه یوه طرف ته دي نه بل طرف ته. دیوبندیانو ته ملا امید د سیلابه خلک یې راوباسي ځکه چې هغه خپل طرف یې ټینګ کړی دی پسې روان دي دا خو چې موږ ته راسي واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا چې کله موږ ته راسي وایي موږ ایمان راوړی ده واذا خلوا الى شیاطینهم چې کله دیوبندیانو ته ورسي قالوا انا معکم انما نحن مستهزئ مستهزئون وایي موږ خو ستای ملګري یو موږ خو په مؤمنانو سره هسې دغه ټوکې کوو بس په دا منځ کې سرګردانه ګرځي نو ډېر خطیر خلک دي خطرناک متعصبین خلک دي نو نو اصل خبره زموږ تاسو په چیش کې روانه ده په حنفیت کې روانه ده نو د حنفیت چې ده دا په هغه وخت کښې لا کفر وای په هغه وخت کښې لا چې دا له قرآن او له حدیث موجود و دا خلکو جوړاوی او دا د شیطان له لارو یو لویه لاره ده کمې لارې چې نبی علیه السلام ذکر کړی دي چې زما امت به پر درو اویا ډلو تقسیم شي یوه ډله به جنت ته ځي هغه به پر دغه لاره روانې چې زه اوس ما اصحاب روان دي چې هغه صرف د قرآن او د حدیث لاره ده چې دا لاره سلوی ترکتم فیکم امرین زه په تاسو کې دوه شیان پرېږدم او هیڅ کله به ګمراه نه سي که په هغو دوو پسې لاس نیولي ول چې هغه یو کتاب الله ده بل سنت زما دی یا دی یو د الله کتاب قرآن ده بل د رسول الله حدیث دی دغه دغه کومه ډله چې ده دغه نجات پیدا کوونکې ډله چې ده دا جنتي ده به صرف په د قرآن حدیث باندې عمل وي دا نورې دوه یا ډلې به پر مختلفو لارو روانې وي نو دغه حنفیات هم د شیطان له سړکو چې کوم دا سړکونه جهنم ته تللي دي علا کل سبیل منها شیطان نبی علیه السلام وایي پر هر سړک پر سر باندې یو شیطان ناسته یدعو الیه د خلک وربولي دا جهنم ته نو دا لغو لارو څخه یوه لاره ده او دا حنفیت د دې وخت هبل بت ده له دې حنفیت د دې وخت هبل بت جوړ سوی ده ځکه دا هغه حنفیت ده چې د ده په جوړولو او په ده پسې د تللو الله امر نه ده کړی خالص خلک په خپلو ګمانو پسې روان دي دلیل یې دا ده چې زما پلار او نیکه او ټول خاندان او ډیر ملایان د دغه مذهب پر لار را روان دي او دا څلوېښتو ملایانو جوړ کړی ده دا هغه حنفیت ده چې د رسول الله په سنت طریقو پورې په ده کې ټوقې کیږي دا هغه حنفیت ده چې د رسول الله له سنت طریقو سره په ده کې بغض کول کیږي دا هغه حنفیت ده چې ځان ته معلوم کتابونه لري او معلوم ملایان لري او د قرآن او حدیث په مقابل کې په هغوی فیصلې کیږي دا هغه حنفیت ده چې د الله او رسول خبره وړل کیږي او د دغه مذهب د کتابو د خبرو سره کتل کیږي که ورسره برابره شوه وراخستله کېږي او که نه شوه ورسره برابره بیا نو د منسوخ په نامه غورځول کېږي او یا تاویل پکښې کېږي دا هغه حنفیت دی چې د الله اسماء او صفات پر هغه رنګه نه پکښې منل کېږي لکه څنګه چې الله غوښتنه کړې ده بلکې پر هغه رنګه منل کېږي لکه څنګه چې په دغه خودساخته حنفیت کې فیصله ورباندې شوې ده دا هغه حنفیت ته چې د الله ذات هر ځای پکښې بلل کیږي العیاذ بالله دا هغه حنفیت ته چې خالص الحب فی المذهب والبغض فی المذهب پکښې کیږي دا هغه حنفیت ده چې د دې مذهب هر ملا ته د پیغمبرۍ صفت ورکړل شوی ده هغه پر دې طریقه چې دا مقلدین وایي چې د عالم په خبره به عمل کوي او دلیل به نه ورڅخه غواړي دا هغه حنفیت ده چې په ده کښې څوک نه وي داخل د وهبي یا لا مذهبه یا د منافق یا د انګریز پیداوار په نوم بلل کیږي بیا که یې څه هم عمل په قرآن او حدیث وي واغه ته اعتبار نشته العیاذ بالله دا هغه حنفیت ده چې دین ناقص پکښې بلل کیږي هغه دا چې د حنفیان وایي چې دا میخ او یا دا د بعضو زنانو نکاحونه او په لمانځه کې سبحانه ویل دا زموږ ملایانو روا کړې ده العیاذ بالله سره له دې خبرې چې الله وایي الیوم اکملت لکم دینکم دا هغه حنفیت ده چې په دین کې تنظیمونه جوړول په ده کې حلال شوي دي چې دا شافعي دین شوی دا مالکي شوی وغیره سره له دې خبرې چې الله عز وجل وایي ولا تکونو من المشرکین تی مه کېږئ له مشرکانو من الذین فرقو من الذین فرقو دینهم لغو کسانو چې دوی تاسو ناس کړی دین خپل او پر تنظیمو سره وویشل سول وکانو سو دوی شیعا ډلې ډلې سو په دین کې تنظیمونه جوړ کړل کل حزبین هر ډله بما په هغه څه لدیهم چې لدی سره د فرحون خوشاله کیږي یعنی لکه دا کار چې یهود او نصارا ووکی چې خلک یې په دین کې تنظیمونه جوړ کړل او له کوم تنظیم سره به څه و په هغه خوشاله و لکه د دې په دې وخت کې چې دې د دغه امت یهودیانو دا کار وکړي حنفیان په خپل حنفیت خوشاله شافعیان په خپل شافعیت خوشاله مالکیان په خپل مالکیت حنبلیان په خپل حنبلیت یو بل ته وایي لکم دینکم ولی دین نو الله وایي د دې مشرکانو فرهنګ مه کېږي او دا هغه حنفیت دی چې بعضې شیان لکه غلا زنا پردیو زنانه و ته کتل او نسوار چرس کوکنار او یو قسم ته سود په بدل نامه او شراب په یوه حله او بله حله په ده کښې حلال کړل شوي دي او د هغه حنفیت دی چې دا له احکام لکه لمونځ او روژه او نکاح او طلاق او د جمعې لمونځ او د اختر لمونځ او د مړي لمونځ او زکات او میراث او ځمکه ویشل وغیره یعنې په سلو کې لاس احکام که د فقه حنفي د قرآن او حدیث سره برابر ول دا نور نوي له قرآن او حدیث سره په ټکر کې دي سره له دې خبرې چې په لسو کې لس احکام چې په سلو کې لس احکام خو د شیعګانو د فقه جعفري او د جمهوریت دا هم له قرآن او حدیث سره برابریږي او د عیسوي دین دا خو زیات ورسره برابریږي نو په دې سره خو جمهوریت او شیعیت او عیسوي او عیسویت ته حق نه ویل کیږي او د حنفیت په باره کې خو هم څه وحې نه دي راغلي چې دا د حق وبلل شي دا هغه حنفیت دی چې د مسلمان نوم له ځانه پکښې لرې کړل شوی ده او د هغه پر ځای یو شرکي نوم پر ځان پکښې ښودل شوی ده هغه دا چې زه حنفي یم دا هغه حنفیت دی چې په سلګونو خلک د قرآن او حدیث په مقابل کې د ده لپاره جنګیږي او مرداریږي دا هغه حنفیت دی چې هر هغه مشرک کې دعوه لري چې په تاریخ کې په کوپر کې کم ساري لیدل کیږي دا هغه حنفیت دی چې د قرآن او حدیث په نامه یو غیر دین پر خلکو د دین په نامه تپل کیږي یعنې خلکو ته پکښې په شهدو کې زهر ورکول کېږي. دا هغه حنفیت دی چې په هر انقلاب کې د ده له وجې موحدین ملګري زندان ته اچول کېږي او قتلول کېږي. دا هغه حنفیت دی چې دا بعضې خلک وځانو ته مجاهدین هم وايي نو تر خپل سر هم تېرېږي او تر کور او تر وطن او مور او پلار او قریبانو او اولاد وغیره تر دغو ټولو تېرېږي خو د خو تر دې خود ساخته حنفیت نه تیریږي و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم و اشرب فی قلوبهم الابا حنیفه بکفرهم دا هغه حنفیت ده که دې په غره کې له یو شپانه څخه پوښتنه وکړه نو هغه به هم درته ووایي چې زه د امام صاحب په مذهب یم او هغه په خپل مذهب ده او که دې بیا د رسول الله پوښتنه ورڅخه وکړه نو هغه نه پیژني دا هغه حنفیت ده چې نن خلک خپلو ماشومانو ته د رسول الله تعارف نه کوي چې رسول الله څوک ده او د فلار نوم یې څه ده او په قوم څوک ده او څه لپاره راغلی ده خو د دې په مقابل کې بیا ابا حنیفه ور پیژندل کیږي چې دا د ثابت زوی ده او موږ یې په مذهب یو العیاذ بالله دا هغه حنفیت دی چې خلک په سلګونو کفریات پکښې کوي او پر کفر یې نه بولي دا هغه حنفیت دی چې خلکو ته د رسول الله د خبرې په مقابل کې د ملایانو او امامانو د خبرو عظمت په زړه کې اچول کیږي دا هغه حنفیت دی چې شپانه او سپین ږیری او سپین سارې زنانه او ماشومان دا ټول یې دعوه لري دا هغه حنفیت دی چې خلک نن د دې حنفیت له وجې د مؤمن دوستي نه او نزدېکت نه خوښوي او د دې په مقابل کې بیا د روسیانو او چینایانو او امریکایانو او شیعګانو او هر کافر دوستي خوښوي دا هغه حنفیت ته چې نن د مسلمانانو مسجدونه د ده له وجې څخه نړول کیږي دا هغه حنفیت ته چې نن خلک د موحدینو ملګرو له دارالاسلام څخه شړلو و دارالکفر ته تیار دي خو د دې خودساخته حنفیت و پرېښودلو ته نه دي تیار دا هغه حنفیت ته چې نن خلکو جنتونه د ده لپاره پرېښودل او د خپلو ځانو لپاره یې جهنم واجب کړی دا هغه حنفیت ده چی ددی پر باطلوالی و خلګو ته ښکاره ایاتونه او حدیثونه تیر کی بیا هم خلګ نه درسره منی دا هغه حنفیت ده چی نن خلګ له ټوپکانو سره و کافرانو ته تسلیمیدو ته تیار دی خو د دې خودساخته حنفیت او پرېښودلو ته نه دي تیار دا هغه حنفیت دی چې نن هر ځای موحدین ملګري د ده له وجې خپل ژوند نشي کولای او د رسول الله پر طریقه خپل منځ او نور د الله عز وجل احکام نشي کولای دا هغه حنفیت ته چې د خپل پیروان هر وخت کفارو ته سرټیټ کوي دا هغه حنفیت ته چې د خپل پیروان به د دجال ملګری کوي او له امام مهدی سره به یې په جنگ اخته کوي دا هغه حنفیت ته چې د خپل پیروان به جهنم ته داخلوي ان شاء الله نو آیا سره لدی دونه کفریاتو بیا هم حنفیت حق د العیاذ بالله نو دا جمهوریت او شیعیت او قیدانیت او یهودیت او نصرانیت دا دې کافران کیږي او حنفیان دې بیا سره له دا دونه کفریات او مسلمانان وي علیاذ بالله دا ځکه چې د حنفیان مرتدین وایي چې زموږ امام ابو حنیفه په مکه کې پر یوه پښه پر عبادت ولاړ وی نو ناڅاپه غږ ورباندې وشوی چې ته او ستا مذهبیان مې ټول بخښلي دي نو اوس ځکه حنفیان نه کافران کیږي او له کلمې څخه یې دم جوړ کړی ده او پر خپلو ځانو یې چوف کړی ده نو نو زه ټولو موحدینو اول اول نو زه ټولو مقلدینو مشرکینو مرتدینو ته د الله د رضا لپاره دا خبر کوم چې قرآن او حدیث ته خپل ځانونه فرا تسلیم کړي مخکې تر دې چې الله عزوجل په قبر کې عذابونه درکوي او یا مو د جهنم لمبو ته ورغورځوي او یا په دنیا کې عذابونه درکوي او ډیره نږدې ده چې ستاسو و مرداریدو ته به الله عزوجل داسې عقیدوي مجاهدین راپورته کړي چې په داسې سختو مرګو به مو مردار کړي چې په تاریخ کې به یې کم ساری لیدل کیږي او ستاسو مالونه به غنیمت کړي او ستاسو ښځې به وینځي کړي او هر ځای چې کوم څوک و خپل ځان ته موحد مسلمان وایي هغوی ټولو ته د قرآن او حدیث په رڼا کې دننه زموږ دا پیغام ده چې نور د دې مقلدینو مرتدینو په مقابل کې مضبوط استقامتي استقامتي مضبوط راپورته شي او له الله عز وجل څخه نصرت وغواړي او د دې مقلدینو مرتدینو مقابله په خوله هم په زړه او هم په عمل ښه سمه وکړي او له الله څخه ویره وکړي سستي مه کوئ او که د دوی مقابله نه کوئ نو والله العظیم الله به د دوی پرنګ عذابونه په دنیا او آخرت کې درکوي او الله عز وجل ډیر بې پروا ذات د هیچا و عبادت محتاج نه ده او خالص په دغه کار نه کیږي لکه دعباج تش په نامه اهل حدیث چې موږ قرآن و حدیث والا یو یا موږ موحدین یو نو دغه ودی مذهبیانو ته دا خبره کوي چې بس قرآن و حدیث هم حق دي ستاسو مذهبونه هم حق دي العیاذ بالله نو ای د شیطان وروره ای د شیطان ای د شیطان فیروانه ای د شیطان تعبیدار ای با ای باطل دلایل ای باطل دعوت چلونکې نو چې د دوی دغه حنفیت او مذهبونه هم پر حق سو قرآن او حدیث هم پر حق ده نو دا جګړه پر څه روانه ده لږ سوچ خو وکړه او دویم کله خو داسې هم ورته وایي چې تاسو خو دا یو مذهب منئ چې ګواکې دی بیکاره کافران یاست موږ خو څلور سره مذهبونه منو ګواکې موږ داسې غیرتي کافران یو العیاذ بالله او کله خدا ورته وایي چې دا مذهبونه خو ښه دي العیاذ بالله وایي دا خلکو خراب کړي دي او وغیره د خانګان نورې خبرې هم ورته کوي نو دا څومره له کفره ډکې خبرې دي وقال الله تعالی علی رب العالمین وای ان الذين یقینا هغه کسان فرقوا دینهم چې دوی تاسو نس کړی د دین خپل وکانو سوي دي دي شیعا ډلې ډلې په دین کې تنظیمونه جوړ کړي دي مذهبونه جوړ کړي دي لست منهم فی شیء نه یې ته ای پیغمبره له دوی څخه يعني تل دوی بيزاري او دوی لتا وقال الله تعالى على رب العالمين وي ولا تكونوا من المشركين ما كيجي لمشركان څخه من الذين فرقوا فرقوا دينهم لهغه مشرکان څخه چې دوی تساو ناس کړی د دین خپل وکانو سوی د دې شی انډل ډلې په دین کې تنظیمونه جوړ کړی دي کل حزب هر ډله بما لديهم فغص چې لدی سره دي فرحون خوشاله کیږي نو سره دا دونه د دوه ټولو تکذیب تاسو کوي بیا هم الله رب العالمین تنظیمونه چې کم په دین کې حرام کړل حرام کړل په ډیر آیاتو باندې دغه باوجود تاسو وایئ دا مذهبونه په دین کې جایز دي علی یاد بالله یا دا مذهبونه چې کم دي دا خوشې دي خو خلکو خراب کړي دي علی یاد بالله نو والله العظیم عجب کارم روان کړی ده الله تعالی وای ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین الله وای دا خلکو د پاره زما شریکان سته په دې زما شریکان سته چې روا کړي د دوی لره په دین کې ما هغه شان لم یأذن به الله چې داغه پر حلالوالي داغه پر رواوالي داغه پر جایزوالي زه اجازت ما نه ده ورکړی دا خلک څوک دي چې دوی د الله پاک حرام کړل شوي شیان خلکو ته حلالوي نو سر خلاص کوي هغه خلکو چې تاسو وایي دا تنظیمونه د په دین کې جایز دي العیاذ بالله د دو ټولو تکذیب تی کوي نو څونه غټ کوپرم شروع کوي او بل موحدینو ته د الله عزوجل د امر ده چې له مشرکینو سره به خالص دلایل په قال الله قال رسول باندې وایاست د دې په دغو سخته دلایلو کې به شراکت نه ورسره کوي لکه د مکې مشرکین راجمع شول نو رسول الله ته وویل چې موږ ستا له انتقاداتو څخه تنګ راغلي یو دا زموږ فروتانو باندې چې ته کوي ته داسې وکړه، زموږ او ستاسو په منځ کې یو درېیم کس وټاکه چې زموږ او ستاسو پرېکړه وشي. نو الله تعالی دغه آیات ورته رانازل کړي چې ورته ووایه ای پیغمبره افغیر الله بې له الله ابتغي حکما زه ولټوم پیدا کم بل فیصله کوونکی وهو الذي الله هغه ذات انزل الیکم الکتاب منفصلا چې را لېږلی د کتاب قرآن په تفصیل سره چې حرام حلال د هرې مسلې حل پکښې ده نو په دا وخت کې که زه اوس بل فیصله کوونکی ولټوم دا خو کفر ده په دې سره خو سړی مرتد کیږي نو ټولو موحدینو مؤمنانو ته د اسلام دعیانو ته د الله عزوجل د امر ده چې له دې خلکو سره دلایل خالص په قال الله قال رسول باندې وایاس او د دې په دې خود ساخته دلایلو کې شراکت مه ورسره کوي کم چې دوی د قرآن حدیث په مقابل کې پیش کوي چې وایي زموږ پلارو نیکه خو داسې نه دي ویلي یا زموږ په قانون یا منهج یا مذهب یا رواج یا طریقه کې دا نسته نو یا ډیر بلایان نو دا نه دی ویلي دا رنګه یا مشرانو دا نه دی ویلي په دې کې شراکت ما ورسره کوي ځکه چې الله رب العالمین وایي وإن شياطين وإن شياطين يقنا شيطانان سيدي ليوحون خامخادي وسوسي أچي إلى أوليائهم وخبلو دوستانو تا ليجادلكم لیجادلکم د پاره د دې چې په جنګ یې راولي له تاسو سره ای حق پرستو له تاسو سره په جګړه راولي په مخالفت کې در سره واقع کوي خو دونه خبره ده دغه کم دغه کم باطل دلایل چې دی وایي چې دا کم ما کم شیان حرام کړي دي دی هغه ور باندې حلالوي په دې باطلو دلایلو باندې حلالوي نو الله تعالی وایي په دې کې ته شرکت مه ورسره کوئ وینه و ان ابتعتموهم کته د دې خبره و منله په دې حرام شانو کې چې دې حرام حلالوي یا حلال حراموي په دا دواړو کې انکم لمشرکون علاوه بیا تاسو هم مشرکان یاست د دوی پرنګ نو د دوی ته به داسې نه وایي چې و تاسو هم ښه وایاست موږ هم ښه وایو و دغه خو دغه رقم هم جایز ده نه نه نه د قرآن او د حدیث خبره برشیست دا رښتیا وایي ته دروغ وایاست دا صحیح خبره د قران د حدیث ده د قران د حدیث په مقابل کې کم تاسو کم کارونه روان کړی دي دا کفري دي دا اسی وچ پریکړه ورته وکړي ابل د دې خود ساخته مذهب چې کم کتابونه دي دا کم پیدا کول پریکوي شلوي لمنځه وړي ځکه چې د دې مذهب د هر کتاب له وخت د هر کتاب څخه د وخت بت جوړ شوی ده عبادت یې کول کیږي او د دغو ضعیفې مسلې هم که ضعیفې که ارنګای خلک په ټول کتاب په دې باندې اوس عمل روان ده دا نه ورڅخه راکاږي نه ورڅخه پرې کوي نه دغه ورسره لیکي نه مثال دا مسائل راوړاندې کوي نه ختموي خلکو ته وایي په مدرسو کې هم وایي د دغو کتابو د دغو مطلق عبادت روان ده نو چې دغه معبودان له منځه وسي وروسته بیا عبیدان هم بیا که څوک اسلام ته غاړه کښېږدي ورته کښېږدي کینه کښې شوه بیا بیا په عبیدانو پسې راسمېږي نو خبره دا شی ده چې د دوی له منځه وړل ختمول فکار دي ځکه د هر کتاب عبادت کول کېږي دا وخت چې هر څو ورته وایي چې هلکه دغه له قرآن او حدیث سره په ټکر کې د په ټکر کې د دوی نه مني چې نه مني نو دا کتابونه د دوی ختمول پکار دي الله دې دوی له دغو کتابو خلاص کړي او دغه مذهبونه او دا کتابونه دا د مشرانو د مذهب د ملایانو لخوا پر دوی پرڅ کړل سوي دي چې ورته وایي وانصر الهتکم نصرت وکړي د خپل مذهب او د قران حدیث په مقابل کې وانصر الهتکم وانصر مذاهبکم د حق پرستو مقابله وکي د قران د حدیث مقابله وکي ولا تذرن ولا تذرن ولا تذرن ما یې پرېږدئ ولا تذرن ودا ولا سواع ما ود بت پرېږدئ ما سواع بت پرېږدئ ولا تذرن الحنفیت ولا الشافعت ما حنفیت پرېږدئ ما شافعت پرېږدئ مضبوط پر ودرېږئ د قرآن حدیث په مقابل کې دا ټول چلوئ دا مذهبونه چې آیات په حدیث کې که څه هم نشته په قرآن کې خو اوس زموږ پلارو نیکو ملایانو را جوړ کړي دي اوس پر موږ فرض ده د دغو دفاع ورته وایي واصبروا علی الهتکم واصبروا علی مذاهبکم پر خپل مذهبو صبر وکړي چې مؤمن ملګری داعي د حق هغه دوی ته دعوت ورکوي نو دوی او دوی ته وایي چې دا مذهبونه په اسلام کښې نسته نو دغه باطل پرست ورته وای هذا الذي يذكر الهتكم هذا الذي يذكر مذاهبكم دا هغه خلق دي چې زموږ مذهبونه په بد وسره یادوي دا صحیح خلق نه دي او دوی د خپل دین غالب کول غواړي د قران د حدیث پر خبرو باندې او غالب باندې چې ان شاء الله دا باطل پرست زخرف القول رنگدار خبرې خلکو ته کوي او کې کامیاب به نسی ان شاء الله نو ملګرو دا خبرې مې د الله د رضا دپاره وکړې، الله دې وکړي چې د ډېرو خلکو وپره توحید ته د راتلو سبب وګرځي او که زه چیرې په یو ځای کې غلط سوی یم انسان ده الله دې معافي راته وکړي او که به حق ته رسېدلی یم الله دې د هغه ثوابونه راکړي او له تاسو ټولو څخه مې دا غوښتنه ده که زموږ وروڼه یاست او که خوند یې چې ما په خپلو نیکو دعاګانو کې مه یېروي اخر دعا